الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الرسول وخاتم النبيين وعلى آله وآصحابه أجمعين اما بعد ده نبي عليه الصلاة والسلام ده غزوات او سرايو یعنی د جهادونو سلسله شروع وا د بنو نذیر غزوا شوی او دا غینا بعد بیا بعضی واقعات دغه پین وباسه بنو مستلق غزوه وته د دی وجی وی چې د غلطا کما قبیله آباد وا ادا عربو مشهوره قبیله بنو خزاعو یو شاخو چایته به بنو مستلق وي نو دا د قبیلی نوم دی دوی سره جهاد شوه دی نو د دې قبیله په نوم باندې دا جهاد مشهور شوه او غزوه د مریسیع وتوی مریسیع د دغه علاقې نوم دی د کلی علاقې ته وي مریسی یو علاقه ده الته یو چینا چشمه وا دا خلک د غلط آباد د عربو د آبادې ترتیب بم دو چې چرتا وبوي چینه چشمه او الته آباد شو او دا علاقه عربو کې دا د دې ساحل سمندر جده چې ورته وي او رابغ دا یو علاقه ده د دې ترمنځ یو زید قدید وسم سوک مکی نه مدینه ته یا مدینه نه مکی ته ځي بورډونو باندې داسې الفاظ لیکل شوی قدید دا تقریبا د مکی نه 120 کیلومتر وړاندې علاقه ده نو دغلطه د موریسی علاقه ده د بنو مستلق آباد دوی سره جهاد شوه دی دا غزوه پینځمه هجره کې پینځم کال د هجرت او د شعبان میاشوا شعبان بیا ورپسې رمضاني او عیسوی تاریخ مطابق دا دسمبر میاشتا 626 عیسوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینه کې یو ریاست وجود تراغله نو خوشا خلق ټول ته په خطر او یره کې وقتن په وقتن س فتنه با راپورته کیدی دین مخ کې یو غزوی او د یو جهاد ذکر شو دومت الجندل تیرزل سیرت کې مېر نبی علیہ السلام هغه فتنه لا ختمه کړي نه وچی نبی علیہ السلام ته اطلاع را ورسید چې بنو مستلقو سر اوچت کړي دی اراده لري چې په مکه با مدینه باندې حمله وکړي د دې بنو مستلقو مشر او سردار حارث ابن ابي زرار دا ډیر ضروري سره د دې اراده و چې په مدینه حمله وکړو او صحابه کرام او نبی علی السلام بس ختم کو نبی علی السلام هر وخت خوشا علاقو قبایل باندې نظر ساته نبی علی السلام ډیر ویخ پیغمبر ویخ انسان نظر یې ساته چې سری نو نبی علیہ السلام ته خپلو جاسوسی دارو او افراد اطلاع ورک چې دغه سلوبه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام د معلوماتو د بار او د یقیني کولو د بار یو صحابي دی بریده ابن حسیب اسلمی ای اولیګا لارش دغه علاقې حالات معلوم اچراغ بنو مستلق تا وګرځي درو ګرځي ځکه دا جاسوسان د صحابه کرام چې کم بتلل نو دیبا په مختلف بیسونه بدلول تلل دا څه ډایرک نه ورتل څنګه چې نن سبا جاسوسي طریقې سوالګر په شکل او د تاجر په شکل او په بل شکل او په بل شکل دی ورغه سردار سره ملوش هر طریقه چې اختیار کړي دا غیر اراده معلومه کړه نو هغه اراده هم دقه و یقیني چې دم عمل کوم دراغ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وې چې خبره رښتیا ده اراده د حمله ده نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام زر تر زرا فوج تیار ک او روان شو سره پخپلم ځکه دا غزوه د نبی علی السلام هم پکې تللی دی نبی علی صلوات و سلام هر وخت کوشش بداو چې دشمن پهلونه کې مونږ په ورش دغه چې دشمن پهلو کې او به ته جواب کې نو بیا وختيري نو نبی علی السلام با پهل کو چې دا سس سرکشه نه بغاوت نه خبر شو نو یک دم بار پسې ورت سرکوبي به کول دیو جن د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجاهدین چې کوم صحابه کرام دای دسته اغه سریع الحرکتو یعنی برق رفتارو بس آنن فانن وی بیا ځان رسو ډیر تیزه سره ای د ځان خبرم نو چې دی ور رسیدلی نبی علی السلام او صحابه کرام دا دا شعبان دویم تاریخو چې نبی علی صلوات و سلام ور پس روان شو او دلته نبی علی السلام د خپل عادت مطابق معمول مطابق زید بن حارثه چې د نبی علی السلام آزاد کرده غلام او متبنو زوی وته ویلو هغه امیر مقرر ک مدینه باندې خپل جانشین هغه مقرر کو نبی علی السلام لاړ نبی علی صلوات و سلام چې ال تورسید هی ته خو پته منو هی خلا پدې غفلت کې پراتی دي چې زمونږ به پیورزو او تیاری وکوو آی چې ځان نه خبرېدل خبرېدل ور رسیدلو نبی علیہ السلام ورس ددا سې وکړل چې معلوماتو د پاره دغه حارث ابن ابي زرار خپل یو جاسوس لګول ورشه معلوماتو کده مسلمانانو خبر شوی چې را روان دي اچې د ورور سه صاحب کرام ولا جاسوسینو به وجول بچاغي ته پتو لګي د پینور رو براغه نو دوی سره چې کم قبایل نور ولاړو خوشا قبیله عام ته پشاش بهرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورغه صفونه جوړ کړل نبی علیہ السلام د مهاجر او جنډا ابوبکر صدیق رضی الله عنه لور کړ ځکه دی فوج کې به مهاجر او انصار بم او د انصار او جنډه صاد ابن عباده لور کړ رضی الله تعالی عنہ یو بل سره صد غشو تبادله وشو غشي وشتل رو وشتل او بیا نبی علیہ السلام ورځه یو ځل په عملو کې چې په عمله وکړه څه کسان دی وجل شو سو تختیدل او سر ډیر ګڼ قید کرال د یو خان غړي بيزي غونی ولې ورای وس نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویني وینځي غلامان مال تقسیم پدې وینځو غلامانو کې جویریه بنت الحارث دا هم راغلی و دا د سردار د مشر لور و جویریه رضی الله تعالی دا وینځه و غلامه دا په تقسیم کې یو صحابي دی ثابت ابن قیس ابن شماس هغه ته رسیدلی و ثابت ابن قیس ابن شماس دا خطیب ډیر لوی د نبی علیہ السلام په خطیبانو کې و دته به دته به خطیب رسول الله وي د نبی علیہ السلام خطیب نو دا د دوره سره داغه پیسو میسو ته ضرورت نو وی چې را شدابا خرڅ کم نو دی جويري ته وی چې زما پیسې پکار دي نو تا سرزه خط د کتابت کوم کتابت دې ته وی چې دونه پیسې وروړه بس ته آزاد دا په خوا زمانه کې د غلامانو وینځو دا جدا احکام دي نن سبا خوشتنه ناغه لاړ نبی علیہ السلام له نبی علیہ السلام ته وی چې دغه سي د ما ته وی چې زه تازادوم خو مار لا دومره پیسې راوړ نبی علیہ السلام ایزه سید زبا ستا پیسې هغه ته ادا کم خو زبا د آزاد کم خو کو ایمان دی راوړو نو خبي دعوت ورک ا که ایمان دی راوړو نو زبا د سره یو خو کم او ایسه ای په نکاح باندې کم دا غټ خبره ده اعزاز او دا د دې د زړه د تسلی د پاره چې د سردار لور دا وینځه او غلامه شوی ده نو بس هغه له بدله په دې ورکی کې ایمان وروړي نو د سردار د مسلمانانو خزه بشي اې دا قبول کو پیشکش ای سید نبی علیہ السلام پیسې صحابي ته ادا کړي د ته واغسته او آزاد کړه او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې نکاح وتړله نو دا بیا دا امهات المؤمنین نشو ځکه آزاد شو نو نکاح چوشي نو بیا امهاتو کرال صحابه کرامو ته چې پته ولګی دا چې نبی علی السلام خو د سره نکاح کړو د ام المؤمنین شو نو ای د ادب او احترام د وجنه د دې چې سونه خاندان قید کراغله وي ټوله غلامانو وینځه آزاد کړ چې دا خو د پیغمبر سخرګنې شو نو د پیغمبر سخرګنې څنګه غلامو نه ټول خاندان ولا آزاد بهرحال دا بیا ام المؤمنین شوه دا نو دا په دې غزوه کې راغله ولاس او دا بیا ډیره ذاکره خزمه د ام المؤمنین چې ده ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها وای وای جویریه رضی الله عنها ډیره برکتی خزاوه وای زنانو کې ما داسې برکتی نه لیدلې چې د خپل قوم د پاره دونه برکتی ځکه چې د دې د وجنه چې د ام المؤمنین شو د وجنه ټول خاندان آزاد شو او ډیره ذاکره خزوانو دی بوي سار مانزه پسې خپ اوږد وخت ناست او خپل ذکر اسکار به کو مانځه پسې په پابندۍ سره ناست یو ورځ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سار مانځه نه روستو دا ناسه د خپل ځای ذکر اسکار کوي نبی علیہ السلام جمعه تلاړ جمعه کې چې دینو خبره اترې بیان درس ذکر اسکار اشراق چې واپس راغ د همدغه سناسته چې ته نبی علیہ السلام نو دا په مصلی ناسو چې راتو مغناس لکه سړی چې مثلا سار مانځل لاړ شي او نه هلس بجې را شو مغه سناس نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی لقد قلت تعدل کلماتن ما صدا سی او سو کلمې وی چې ستاد د ټول سمره وخت ذکر اسکار وکړه د دې ټولو برابر بر کې وزن کې زیات ا کلمات یعنی دا دون ناس ته خدا خیر برکت ته خو یو سو کلمات داسې ما ویلي دی غستا د ټول ذکر اسکار نه یا برابر دی یا ثواب زیات وی سو یا غدا کلمات سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنت عرشه ومداد کلماته دا کلمات دا ذکر که سوکو کی نو پاغه ګنټو ناس ذکر اسکار نه دی ثواب ډیر زیات نو دا ډیره ذاکره شاکره خزوا دا خود دی واقع مختصر تذکره و چې د بنو مستلق پس نبی علیہ السلام تلو او داوی غ سرکوبی بغاوت ختم کړو دا رنګ دا غینا کسان قید کې راغلي او نیول شي وینځي غلامان پدې کې پدې جهاد کې صدوم را کسان وجلی شوی نه صرف د کافرو او سو کسان مسلمانانو کې صرف یو صحابي شهید شوی او هم په غلطه سره لګیدلو په غلطه سره داسې چې یو صحابي دی انصاری هشام بن سبابا لیسی رضی الله عنه هغه په غلطه سره ویش خپل مرګره ویش خیال یې داو جوړیدا د کافر وسړی دی کنه جنگ کې جوړیدا د کافر وسړی چې ویش خپل مرګره په غشي شته ناغه شهید په غلطه سره د خپل مرګري د لاس د درورو مقیس ابن سبابا ا مشرک اغا روس مدینه تراغه ظاهر اسلام ښکارا کې چې مسلمان شو او وی چونکی زمارور ستاسو نه لګیدل د نو مالا ضرور دیت راکې نبی علیہ السلام یې سید بس په غلطه سر لګیدل د خو قصدن نه وجلې خدا غلطی او خطا کې دیتی زموږ د شریعت مسلم دا قتل خطا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام والا دیت ورکواله هدیه چې واغش نو موقع کتا نو هغه صحابي نو انصاری موقع کته یو ځای کې لاندې کې غریبي شهید او تخته مکیت واپس مرتد شو او بیا به خلکو ته وی ضرور بدله مم واغستا روم تختیدم پیسې مم راوړې او خپل خدایانو بوتان لمرالم نبی علیہ السلام خبر شو په دې خو تختیدل بیا دا فتح مکه په موقع باندې چې مکه فتح شو نو نبی علی السلام دا امان اعلان کړو امن نه چې سو خپل کور ته دن شو د ابو سفیان کور ته لاړ خانه کعبه بیت الله ته ننوت خو څه کسان نبی علی السلام یاد کړی دی معافی نشته یو ابن خطلو دبا د مرتد شوو امهات المؤمنین پسې وې کنزلې بدره دی وې پیغمبر پسې چاو تو یا رسول ابن خطل د بیت الله د غلاب د لاندې پټ شوی دی وی روي باس روي باس وی وچ او یو دا سړیو ځکه دا ډیر غلیس کافرو مرتد شو نه دی قابل معافی نو نو نبی علیہ السلام د دم فتح مکه په موقع بیا د قتل حکم کړی وجنه دا مرتد شوی د دوکا کړی بهرحال دا دا بنو مستلق غزوه نبی علیہ السلام درې ورځې په دغه علاقه کې وو دا به د نبی علیہ السلام عادت او چې زیبه فتح کنه درې ورځې به بیا به تیر روان شي هلته به بس ذمہ دار مقرر کو بیا واپس رات درې ورځې نبی علیہ السلام ته ایثارو بیا مدینه ته واپس په دې سفر کې یو واقع دغه شوی و د دې مقیس ابن سبابه لیسی چې دا دوکا کړي و دویم عبد الله ابن ابي بن سلول منافق هغه ډېر لوی منافقت کړو ځکه چې په دې غزوه جهاد کې منافقان هم تلیو بنو مستلق نو دا بېمان هم تل د یو دوه خطرناک کارونه کړی یو مسلمانان خپل کې په جنگ کړیو او دا څه خبره نامناسب کړي منافق خو موقع ګوري کنه او دویمه په ام المؤمنین بدنامه دی ظالم په دې موقع لګولې و د ام المؤمنین د بدنامه واقع په دې سفر کې شوه د دا سکړو چې په دغه سفر کې یو دو کشران صحابه ای خپل منس کې داسې خبره اترې غب شپ لگاو غب شپ کې روان شو تو تو میرا له لغینا س جګړه جوړه شو یو پدې کې صحابي دی جهجه ابن عمر الغفاری رضی الله عنه جهجه دا د عمر ابن الخطاب رضی الله عنه اجیرو مزدورو نوکرو د ځان سره بوتلو چې د سفر کې به زما خدمتم کې او جهاد بم کې او بل صحابي دی سنان ابن وبر جوهانی الانصاری دی یو ځای کې وبوي غوبونه صحابه کرام وبر وړي چرته کوی د چشمه دا وغیرہ نو دا صحابي جهجا چې دا داسې غب شپیو د دا ټوکې موقع ډېرې کولې نه دا دغل توبول هم تلې ده دیم تلې نور صحابم دي نو دا سې دې سنان رجلان سره ټوکې وکړ اسی کله کله یې سړی چاله چونګارو لګی سه هغه کی ناغه چې د داسې ټوکې غپ لګاو ناغه سنان رضی الله عنه غوسه شو چې دا خو لکه مطلب د ما پورې ټوکې کوي دینه لګه خبره وګد شو یو بل سره تو تو مې وشو دغه صحابي سنان دا انصاریو نه دا आवाज وکي یا لال انصار انصار راځه زګه د انصاریو نو خپل انصار وته چغک پدې کې چې وکتل چې انصار را روان دي د پسې د ورته زما بیزتی وکړه او د ما ته خبرې وکړه ناغه چا کړی ال المجاهرین مهاجرین او مهاجرو مهاجر را بس انصار او مهاجر خپل منځ کې پین خطوش نبی علیہ السلام خبر ش زر زر راغی نبی علیہ السلام خپشو دی چپ کړه ورته دعوها فانها منتنتن دا د جاهلیت چغه موخه انصار او مهاجر تاسو ټول مسلمانان یې ډلبازی بنه کوي پارٹی بازی مکوي نبی علیہ السلام قلار بهرحال دا واقع خوش وا هغه جنگ وغیرہ دفع شو عبد الله ابن ابي ابن سلول د منافقانو سردار دی غټ دا بېمان یو ځای کې ناس سوچا وتوي خبر هونه دا چلو شو هغه وو سره جنگ وش مهاجر او انصارو بس دغلت یو صحابي دی زید بن ارقم رضی الله عنه کشر صحابي و ناس دی بېمان عبد الله ابن ابي ابن سلول وی چې ښا دا مهاجر سره پاسی او مونږ سره چې دینو د منصاری دی کنه د مدینه دی نو انصار ته وی دا تاسو د لاس دا تاسو دی لزه ورک تاسو په خریس کې پیسې په لگاوي نو دوی چې دی نو اوس مس شو لکه خلک وای کنه زما په پیسو زما پارسلوي شو سماته وای او یو متل وی دا غ وخت د عربو چې سمن کلبک یاکل یاکل چې سپه سرب کنو بیا پتا چک لګی نوذ بالله مهاجر ته سوې سپی نو بده کې خو پیغمبر هم دی ما مهاجر وکنه نبی علی السلام دا خبره وکړه د صحابي دا خبر اورید د زید بن ارقم خپشو او دا کلمات دا سویل خو د کفر دي کنه نعوذ بالله مهاجر او ته پیغمبر او صحابه ته داسې الفاظ ویل او انصار ته وی نور په دې مهاجرو پیسې ملګوي د د دې امهاجر مبارکي صحابه کرام مبارکي وي لکه نن سبا چې دا سیکولر لیبرال خلک امریکا یهود دا خبرې کوي کنه یا زمونږ د بازي بيدینه لیډران دی جماعتونو مدرسو باندې ملګوي دا دیشګردي پیلاوي دا کیا کوي بس دا مولیان و بیا دا دینر سپری وی وی دا ځل چې موږ مدینه ته واپس شو کنه دې جنگ نه واپس لاړ شو نو ليخرجن الاعز منها الازل موږ د عزتمن د مدینه خلک برا پاسو او دا ذلیلا نعوذ بالله ماجر بد دی کلی وطن نو باسو شړو نه ماجر وباسو شړو الله رب العزت داغه جواب موک ډیر خفه شو نو د د تر زویو مشر هغه ته وی چې ګوره دې سړی پیغمبر او ماجر ته کنځلې وکړي هغه نبی علی السلام ته خپش عبد الله ابن ابن سلول ته چوي چې پیغمبر خپه شوی د تاسو خبرونه خبر شو ادا مرګرو سره راغې منافق سړی خو کار دی منافقتو کې بیا درو قسمونه خوري راغې قسمونه مسمونه او خړل مونږ دا سینې دی ویلې دا الک دی نه دی پوي شوی بازو انصار و غیم به چیرې کې دی شي دا کشر الک دی د زید بن ارقم په خبره نه پوه شوی نو پتلې چې دی وسویلی او دته خبره دغه سره وړه پیغمبر خپک زید بن ارقم رضی الله عنه وی چې ز خپل ترزویم ترم خپل تر تریو ترم ملامت کړم او خلکو ملامت کړ ډیر خپه شوم چې دا کنزل هم په خپل غوګونو اوریدلی او دیس قسمونه وخوړل خو بهر حال بیا چې دی کله مدینه درالل نو دا صورت نازل شوه سوره منافقون زید بن رقم رضی الله عنه نبی علیہ السلام راو غوستم ما ته وی چې ستا تصدیق الله راولېګا چې دا خبره د منافقانو کړه نو یې زه په ډیر خوشاله شو عمر رضی الله عنه نبی علیہ السلام ته چې دا منافق دا خبرې رښتیا کړې دي او قران وای نه دا الله پیغمبره ته حکم وکړه چې د دې عبد الله ابن ابي ابن سلول لا سر وو دا قتل نو نبی علیہ السلام بینا زکه دی وجم نو عرب بوسوي دا عرب خوشا خلق به وای چې وګوره محمد صلی الله علیه وسلم خپل مرګري وجني ته پته نه ده چې دا خو منافق دی خو ظاهر کې خو پیغمبر مرګرو کې ځان شمیري نو نبی علی السلام وی دی وجه نشم وجلې چې ظاهر کې خدان د مسلمان وی بیا به خلک وی چې خپل مرګري وج بهرحال نبی علی السلام په دې طبیعت خراب شو نو د نبی علی السلام چې کوم معمول د تلو نو هغه نه هټ کردا سه ناشنا غونته وخت کې او داسې بے وخت روان شو دای د تلک بخپل وختو خپل روټینو دغل تب د وخت نه به وخته صحابه ته ویزې چیزو نو بده کې صحابي اسید ابن حزیر رضی الله عنه او تو یا رسول الله ډیر به وخت روان نشوي مو خلک دا سفر خپل معمولی کنه ټیم سحر سړی زیاسبل به وخت روان د د اوس قبیله مشرو مدینه کې اصل کې دوا غټ خاندانونه اوسېدل تربورانو یو تبه اوس وی بل تبه خزرج وی اوس د د قبا سره اوسېدل اوس سره خوشه د قبا سره خوشه خلک چې آباد دي دا د اوس او مسجد نبوي سره خوښه چې آبادو هغه وخت کې ا خزرج دا دواړه د تربورانو د تر ترونو زامن دا دوه غټي قبيله وي د دې نو دا اسید ابن حذیر رضی الله عنه دا د اوس سردارانو کې نبی علیہ السلام له تسلی ورکړه ورته خپکیګه ما د خفه پدې ده چې د د دا خیال لې چې د د دا عزت چې ختم شوی دی ذلیل شوی دا ستاده لاس زکه او نبی علیہ السلام ته وی بس سره گزاره کوا زکه چې ستاره اتلو نه مخ کې خلکو مشوره کړي و چې د دې مدینه د دې ټول کلی علاقې مشر جوړو نو ټول اتفاق بدر راغلو د سیاسي لیډرو په دې اتفاق راغی مشوره کړې و خو لکه لا تاج پوشي نه وشه او زرګر له اړه ور کړې او د لا تاج جوړ کې چې د مدینه سردار کو او په کې تر عالمانس کې ته چراله چې خلکو تولید نو پاغه وسکي نو ته سردار او مشر کړې هغه دا پیغمبرو نو د اوس په دې غوسه ده چې د د بچي او مشری ستاد لاسه تللی دا نو د اوس زکه کوشش کې ارزه کې سنا خپل بڑاس وباسي نو دی بېمان بداسه کارونه کول بهرحال د د زویو عبد الله ا مخلص صحابي دی د دې عبد الله ابن ابي ابن سلول هغه زویته پته ولګي دا ډیر غیرتمن نه لکو هغه چې وریدل چې زما پلار داسې خبرې کړې دي او قران راغلی د په بارک چې د منافق منافقت کار کړی دی نو د خپل پلار نه برات اختیار صاحب ډیر ناران خلکو د الله او د الله د رسول دین لپاره دا چا پروانه سات خپل پلار دی بایکاټ دی چې خطا پیغمبر پسې مسلمانانو پسې خبرې کړي او مخ کې ځان ورساو دیم په دې جهاد کې مخ کې ځان ورساو مدینه ته او د مدینه په لار کې ودرید او قسم یې وخوړ چې دا پلار زما من مدینه ته دننه نشید سو پورې دا ته پیغمبر اجازه نه کړي او دا سره وام نو نبی علیہ السلام چې ورور سه د پلارو درولو دنه بنځي ته پیغمبر ته ذلیل ویلی دي صحابه ته ذلیل ویلی نبی علیہ السلام رو رسید نبی علیہ السلام ته دې نه پرېد سو پوری چې تانی نبی علیہ السلام یې خیر نرمي ور سره وک سورته مو آئے نبی وی خزه دن نه پرېدم خدای په دې خپل خلوي چې زه ذلیل مو پیغمبر عزت من تاسو کوی زوی د پلار متعلق نو عبد الله ابن ابن ابن سلول او یا زه ذلیلم پیغمبر عزت من دي مؤمنان عزت من وته خصوص دنس یو موقع باندې نبی علیہ السلام ته د عبد الله سی ویلو چې رسول الله که چرته ستا اراده ای زما د پلار د وجلو کله منافقت کوي نو په بل شامه وجنه د پښتو غیرت خبره ما دوی چې په خپل لاس وجل نبی علی السلام ته وینا زینه وجه بیا یو بل واقع شوی دا په دې سفر کې هغه دا افک واقع وته وی چې په ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها او یو بل صحابي دی صفان رضی الله عنه باندې د منافق تهمت هم لګولیو په دې سفر کې الحمدلله رب العالمین الصلاة والسلام على سيد الرسول وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سیرت د مدنی دور احوال واقعات شروع پاغي کې د غزواتو سلسله وا نبی علیہ السلام چې کوم جهادونه کړیو پینزم کال د هجرت کې یو غزوه شوی و چای تا غزوه د بنو مستلق وی یا غزوه د مریسیع داغه غزوه بیان تیر درس کې شوی الله رب العزت نبی علیہ السلام او مسلمانانو له غلبه ورکړه خو په دغه موقع باندې سنور واقعیت هم شیو یو واقعا د عبد الله ابن ابي ابن سلول منافقت ا کوشش دا کو چې مسلمانانو کې انتشار اختلاف پیدا شي خو الله رب العزت هغه ناکام ک داغه تفسیری واقعا تیر زلویل شوی یو بل واقعا په دغه غزوی په موقع باندې او واقع د افک ده واقع د افک افک دروغ ته وای د دروغ واقعا ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها باندې دغه منافق عبد الله ابن ابي ابن سلول تهمت لګولیو تورې په لګولیو بدنامه لګولیو ډېر لوی غټه واقعا وا حادثه وا نبی علیہ الصلات والسلام ام المؤمنین صحابه خپکړو خو الله رب العزت د ام المؤمنین صفائی سورت نور کې راولې غلا او دغه تهمت الله رب العزت تلریک او دا منافق ذلیل دغه غټه حادثه واقعم په دغه موقع او دغه غزوه کې شوه دا واقع ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها په خپل بیانای بخاری شریف کی تفصیلی واقعه ده ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها وایي چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا عادت مبارکو چې کله بم په سفر ته نو ځان سره به بیبیانو کې یو بیبي بی دو بوتله دا بل دونه وی چې وګوره زه پرې خو مو هغه بوتلنو به زه قران اندازه کې د چانو مروت نبی علی السلام په دې د خپل بیبيانو زړه ساته دغه موقع باندې ام المؤمنین وی کله چې دی غزوه ته نبی علی السلام ته بنو مستلق ته قراندازی وکړه نو هغه کې زمان عمر وته ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها نو زو سره لاړم جهاد ته وهم نبی علیہ السلام بی بیان بوتله خدا هغه صورت کې چې کلا امن وی او د کافر نه ډیره خطرنی د نیولو یرنی نو په دغه موقع به زنانه بوتله په دې غزوه کې نبی علی السلام د خپل عادت مطابق په قراندازه او المؤمنین روته او روان کړه ځان سره هم المؤمنین وای مونږ لاړو جهاد شو د جهاد واقع مونږ ته رافته ویلې و فتح او شوا الله غلبا ورکړه واپس مونږ راتلو د غزوې نه پلارا نبی علیہ السلام یو ځای کې دما وکړه دای سفر به ټوله پیاده وینو داسې پړاونه پړاونه به سفر کو یو ځای ته سسه فاصله پورې به سفر شو مثلا شپه برالال د به د شپې آرام کو بیا به داسې د پیشمنی ټیم کې به وتل روان بشو مخکې به سفر کو کو چرته بل ځای مونږ کړي بل ځای آرام کړي په دې طریقه واپسې کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځای کې مونږ د مکړې وا د کې اعلان شو نبی علیہ السلام یې ځان تیاروي اعلان کوونکی به اعلان کو ځان تیار کې زو قافله رواني ګڼ خلک بو نار سړی بخپل حاجت پوره ک سامان به راغون ک تیار به کزان د اعلان سره بزم پاسې د موزه خپل حاجت پوره کولو د پاره داسې د قافلې نه ډېر لري لاړم ازای حاجت د پاره لکه سفر بیا خنود لري لکه مثلا نن سبا هم داسي گاډو کې سړی لري سفر کوي کنه نو چرتا هوټل کې چرتا چې دینو تیلو پمپ کې یو ځای بل ځای ودرېږي یا نن سبا موټر بای باندې قیام طعام باندې ودرېږي خپل ضرورت پوره کی بس بیا خونو دري نزلالم قضای حاجت د پاره داسې لري واپس شراتلمه نو زما په غاړه باندې امیلو هغه امیل زمانه رکش او دا امیل زما د خورو اسما رضی الله عنها نو ما به کله کله د خپل خور نه عاریتن په سوال باندې غوسته ما به استعمالو بیا ورکو خزه داسې کوي غم خاده لذیذ بلنا زیورات کالی ما یو شی بل شی راوای اغه امیل را نه رک شو داغه په لټونه کې اختوم چې لیټ شوم نا وخت شو چې دل ترالم هیڅ څوک نشته میدان خالی دی خلک تلی بلدا و چې تیار ده ځکه وختي به داسې وتل پېشمنی ټیم کې او داغه وجه داوا چې د پردې حکم راغلو نو زمو امهاتو په سفر کې به طریقه دا و چې په وخ باندې به کی جاوې خوا او کی جاوې نه به ډوله غونته جوړ کړي و صادر په چولې پای با کسان مقررو نو چې کله با تګو او رواني دو بنو مونږ باغ ډولې تننه وتو بیبي ایمانه و پردا وا نو سلور کسان براله ډولې به چته کړه پوخ به کې خو بس خو روان شو په دې موقع باندې کسان راغلي دي ډولې او چته کړه دا زما په اوخ باندې اخره خوای دا, دا پته نه لګیدل چې دنو مل مؤمنین شته کنيش او هغه د دې وجم وای وی وجه دا و چې یو خو دومره غوخه مانه ونیولې کنه لګ ډېره سربه غټنو او بل دا وا عمر مم کمو او دریم دا چې خوراکونم دومره نو کم خوراکو چرته کجوري مجوري باندې به وخت پاس کاو دا خو چې کله دا خوراکونه به درې غشي او زیات شي او بیټې ماشینو بس بیا سړی وجودونو پړسیږي د نارینه او زنانو نو دغه وجه نه ایته د احساس نش یوه زب سم المؤمنین په کی ویم زده وجود نه کمزورم عمر نم کشرم بهرحال دوی روان شوی دی او خیال ادارې جوړو مول مومنین په پکی وی دی مخ کې لاړ د چرالم میدان خالی دی هو خیار وا دا کبل خزه و پته نه چې منډه تړې شور شغرب زنه و به درکه شوی او ای زرالم ما زبس اسبم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما پسې سوک را لیږي کله چې ال تمیونه مومي نو خامخا وای پاتې شوی را نو زه په خپل زیرالم کیناستم خو خوب را باندې غلبا وکړه او دا د دې د جینیوالی او د کوم عمره غټه نه خده چې دون غټه حادثه او ته پیښه دوی بیا مر له خوب راغې یعنی چې دا سي مسله پیښ به سړی نه خوب تختی وای په ما خوب غالب شو بس صادر به خپل پزان باندې واچو وګد شم ما زه بس اوس کو بل طرف ته تخته میخته یا ګرځم را ګرځم نو آینه هم زه خطا شي ناسم ما پسې دل ترازی ما بوموي پدې کې دا وی زو دوما چې یو صحابي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفان بن معطل سهمی رضی الله تعالی عنہ بدری صحابي دی ار اورسید دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عادت مبارک چې قافلې چې بکمه د سفر د جهاد و غیرت لې راتلې نو شاته بیزان پس یو سړی بل پړاو باندې پرېخو لکه مثلا سړی داسې کیسه خانه ته ځي کنه نو یې سبابات روان شو نو یو پړوې په اشنغره پاټک کې واچو بل داسې کنه دې طریقې سره نو یو پړاو به شاته سړی ځان پسې پرې خو دې د پاره چې هغه د قافلې تلو نه بعد هغه مخ کې پړاو تراشي که دلته سو کس پاتې یا سامان چانه پاتې چې ځان پسې اوچت کی نو دا صفان رضی الله عنه دې د پاره پرې او څوک دام وای چې د هم ډیر خوبیو د چرته شاته پړاو کې د خوب د وجه نه دی میثار شوی دی وې دغه صحابي صفان رضی الله عنه را رسید بیا لګ رانا لګېدلې و نو چرته دی خوب کې زما مخ کارا شوی نو چې صحابي را رسید چې څنګه دم نو پوه شو چې دا خو ملمومینی نثاره شوی دا وای ان لله و انا الیه په دې ان لله باندې زما سترګې وغړې بس ما زر ځان پټ کم وجدا وی زه او پیجندم د پردې راتلو نه مخکې به د اصحاب نبی علیہ السلام کردا ستل راتل او مهات بم لیدل کېده نو زه پیژنم خو المؤمنین نو د دې صفان بن معطل یا خدا د مووی چې نبی علی السلام پر خو بداسي یو کس چې شاته شانه صفاتی چې راوای او یاد اده چې په دمانه د خوب غلبه وا د خوب باره کې روایت کې راځي د د خزه نبی علی السلام ته شکایت کړو د شادي شو دا خضر علی نبی علیہ السلام ته وای دا صفان نه دی زه د شپې تهجد کوم ما نه پری دروازې نفلی روزي ني سم نه می پری او په خپل حال لار چې سر منزل نه پاتسي نبی علیہ السلام راوغوس او ته دا سوي دا وته یا رسول الله دا ټول شپه ولاړی زبرګا ده کنه او په یو رکعت کې دوه دوه سورتونه وای پورا لکه سوره بقره او سوره ال عمران لوی سورتونه نو زه سړیم خامخه ضرورت می نو دا د شپیم په نفلونو ولاړه او دروازې می ضرورتي نو دروازې روجی نیولی نو زه منې کوم نو نبی علیہ السلام دې خزه ته وی دا سکوا چې دو صورت مو یو صورت وایا وبخورو کو زمیدار خدا هلی ټول شپه نو ټول شپه زموږ دغه کسبی نو چې را شو نو بس تړي چور چوري نو چې پروز بیا سار مازله پاسېدل چرته کی نو نبی عليه الصلاه والسلام ورته خزا چې کړم پاسي مونږ کوا عذر ده یو خدای سړی قصدن مدن عادت جوړ کی یا د عذر د وجه نه کله کله سړی سفر کړي اخر وخت راځي راسي پروزي نو چې پریوته او پزان پوی نه شو سار مونږ ته قضا شونه ګناګار نه دی بس مونږ دیو کی عادت بنه جوړي نبی علی السلام خپل اهتمام دا کو د سفر دوران کې چې کله با و یو پړاو تر ورسید او سحر اذان ته جمع تبا مانزه تبا وخت ډیرو نو پوره بو غزیدو د بش او که چرته وخت بلګو نو نبی علی السلام به پوره نه غزید دا سبا دا یو لاس یو درو په دې تلی کې به سر کې خدا سی بودش لکه بیدار خوب چا سینا د غفلت خوب د وجه نه را نصار مونږ قزانیش نو بهر حال دا صحابي د حدیث نه معلومی چې دا کثیر النوم لکه ډیر خوب والو نه یادې د خوب د وجې سار شوی دی یادا چې نبی علی السلام په ډیوټه لګوي ام المؤمنین وای چې زیولی د مننا لله وې دا आवाज ما وره زراوی خشم اقسم خوري چې دې صفان سره زمایس خبره اترې نه دی شوی سیوا د دینه چې د ان لله ماته دقه ټکه ورېدلې زری اخرى وس اخو پوه شو چې مولومینین پاتې شوی ده او او خراته کینم او زه په اوخ باندې کیناستم او د مخکې مهارونه روان شو سهار ټیمو دغه د پېشمنی مونږ روان شو نبی علی السلام تللی دی نو مخکې او پړاو کې التبیا ایثار شوی دا چې مې ماسپخین ټیم ماسپخین ټیم بیا د مونږ خوراک وغیرہ د دمه ټیمی مونږ ال ته ورورسي غرمه ټیم ورسي قافلې سره یو ځای شو زوی ځان نه خبرم نوم نه دا صحابي خبر ده چې د منافقانو مونږ لیدو چې دا هم المؤمنین او صفان رالل نو دی به ایمان په ام المؤمنین بدنام ولا کو او دا د د صفان سره تعلق او دا د ته اشاره شوی او نوذ بالله من ذلک دا خبرې جوړې کړې د دې عبد الله ابن سلول منافق مقصد دا چې نبی علی السلام با خزه باندې تور او بدنام ولګي نو دا پیغمبر به بدنام شي نو خلکو به ته مخه وړي نو خلک به پریدي نو مشری و ما ته پاتې شي دا مشره خبرم تیر ځل کړو نو خدای مشره وګیو او دا خیالو چې د مدینه سردار بزیم او د نبی علی السلام هجرت کولو د وجه نه دا غ سرداری مرداری لاړه سیاسی لیډرو عبد الله ابن ابی ابن سلول او دې سیاسی خلکو خو صرف په اقتدار کورسه ایمانی او دینی بهرحال دا خبره دې منافقانو ورو ورو په سفر کې او چې مدینې ته ورسېدل خوره کړ سمه ډنډوره کړ چې دا خو د دوی تعلق و دا عایشه رضی الله عنها دا خو هغه ته پاتې به ویساره و بهرحال صحابه کرامو چې دا خبره وره دی مؤمنانو کلک ایمان والا خلقو او سبحانك هذا بهتان عظیم قران هم ذکر کړی دا دروغ دی مول مؤمنین باندې دا من چرم ګمان نشکول خو په دې کې بعضی مسلمانان سادلوه مسلمانانو صحابه ا د دې منافقانو د منافقت رامیتوب نه خبرو چې خلک لا دروغم جوړي او پراپګاندا کوي او افواګانې پیلاوي نای د دې منافقانو په دې پراپګاندا کې را لوي رښتیا څه چل بشي وي داسې خلک نه دی لګیا کله غلې کنه مړه د خلک کسي وای څه چل شتا نو دومره لوی شاته کړو میډیا وارو کنه میډیا پراپګاندا ولګنه سبا میډیا باندې سونه خبره خوري شي بهرحال پای کې سو سو صحابه کرام شریک شو شریک دا چې نه متاثر شو ای چې دا خبره وره یاره بس چل بی تهمت لګول هغه دی خو دی پیدا سي یقین راغی یو پدې کې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د ترور زویو مستح بن اساسا رضی الله تعالی عنہ بدری صحابي دی خو بس ساده مسلمانو د دې په خبرو کې را خپلم دی رشتہ دارم دی د ام المؤمنین دویم حمنا بنت جحش رضی الله تعالی عنها حمنا دا د زینب رضی الله عنها خور ده د نبی علیہ السلام خینه ده دا غریبم پراپګاندا کې راغلی دا صحابیه ده او دریم حسن ابن ثابت رضی الله عنه شاعر دی د اسلام لوی صحابي دیم په دې خبرو کې راغی د منافقانو په خبرو کې ام المؤمنین وای چې زه د دې سفر نه واپس شوم او ځان نه نیم خبر چې دا خبري شروع دي خو به زه خو سفر نه واپس شوم او کور ته نه وتم بځای خو کورو خو زه بیمار شم مسلسل یو میاش زما تبوا او د منافقانو دا خبره پراپګنډې کړې لوی غوغا جوړه ده بار میاش نه جوړم سروزي بعد می طبیعت سره گزاره وکړه نو مونږ زنانه با د دسماتی د پاره غټو دسماتی د پاره د شپې په تیاره کې بار صحرا ته ځکه هغه وخت زموږ عربو حجاز مکی مدینه والا خلکو لا کورونو کې بیت الخلاګانې باتروم واشروم دا شینه نو جوړ کړي نو د عادت زوړ د عربو زوړ عادتونو بار به دا زنانه درې سلور پینزار سمره یو ځای بشوي او لا بړې او د سپې د شپې مات کا بیا برات زما طبیعت له خشیو نو زه د دسماتی د پاره بارتلم نو ما سره د دغه مستح بن اساس رضی الله تعالی عنها انه مور ده ام مستح رضی الله عنها ارا سره شو مشرخه زوا رشتہ دارم ما دا مونږه زنانه غونډې دی او تلوبنو دا ما پسې را ده نو لاړو هم المؤمنین وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام ماتم اس یعنی د دې اظهار نه کړي چې بار څه شروع دي خو دومره یو شی ما محسوسه او چې نور کله به زه بیمار شم نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام براغه نو ډیر نرمه سره او په مینه محبت سره به زما ته پوس کاو او دی بیماری کې ما محسوسول چې نبی علی السلام هغه سه د محبت اظهار نه کوي بس راشي دوا سلامو شي او ما ته وی کیفتیکم څنګه حالت د خدای زوتم بس خیم نو دې خبره سه لګه غوندې فکر مند کړم چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وجه سره او یو میاشه پورې سوهم ناراضي نو د خو نبی علی السلام او صحابه کرام هم ډیر پریشان دي نبی علی صلوات و سلام د دې پریشانې د وجنه صحابه کرام سره مشورې شروع کړې دا سو کو د اوس پراپګاندا دا خبرې دي څه چلو علی رضی الله تعالی عنہ ته وې چې زه سوکم او ته رسول الله ولې خپکه که په دې خپګېږي چې دا بیبي دی نه نو الله به خزه ډېرې مطلب دا و چې ساده پاره خزي ډېری که مطلب مسله دغه سی چې لا څنګه خلک وای او پراپګاندا مطلب دا نو طلاق کا عائشه رضی الله عنها بل وو دا نبی علیہ السلام ته سلی ورکی غمه سپکې دا مطلب چې صد عائشه رضی الله عنها سره سه دښمنی ده اگر چې عائشه رضی الله عنها په دې ټکی باندې لګالی نه خپوا چې لکه دا سې دی ولې وي او به وته وې زدا سه وکا چې نور د کور افرادو نه معلوماتو نو د کور په افرادو کې اسامه بن زید نبی علیہ السلام متبنو زید رضی الله عنه دا غزوه د اسامه د کور کې را لوي شوی د کشر انا تاسو کا نو هغه نه چې تاسو کا وته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ستا اهل دی ستا د شان لایق دی په دې کې زه اس عیب نه مومم سیوا د خیر نه خدا خوستا دشمنان دی او دی دا خبري جوړ کړي دروغ وای پراپګاندا کوي دا منافقان علی رضی الله عنه ورته وی د بریری نه تاسو کا نو د بریرا دیتا نیکانو خپلوې مالکانو چې مونږ لته پیسې دون راوړنو مونږ به تا آزاد کو نو داراله ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها چې دغه سمات مالکان وای نو ام المؤمنین ورته وی زه سید زبر د مالکانو نوالم امالکانو وی چې مونږ لبا نه اوقیه راکې اوقیه یو اوقیه غ زمانہ کې دا سیوا لکه نن سبا زمونږ چې دا 50 روپو نوټ ته خو دې کې 50 روپۍ او پای کې 40 بو 40 درهم نو مونږ له نه اوقیه راک نو که نغدې راکې ستا خوخه او کو نقد نه راکې نو په نه کالو کې به راته پوره کې نو مول مومنین وته نقد در در کوم نقد ولا ورک نو دا بریده آزاد شو نو دا مسله دا د وینځ غلام متعلق چې وینځ کله آزاد شي نو دلا اختیار ملو شي غزور خاون سر پاتې کیږي او کنه نو دې دا شو کړ چې د مغیس نه ځان خلاص کړه بس بس اخو زه مالک ورکړو ما مجبور او ما اختیار مینو اوس خو زما اختیار راغی له هدا زه مغیس سر نور نه پاتې کیږم مغیز ډیره خوخه وا مغیز غلام او تکتور صحابي دی ابا دی بریری پس ډیر خپاو ګرځیده ودی کوسو کې به جړل بریری ته وی چې لکه ما واپس واخلو نکاح برقرار اوس یو ورځ نبی علی السلام خپل تر عباس رضی الله عنه ته وی چې تر د دې مغیز دی مینې تو ګوره دی بریری سره سونه مینه ده نبی له سلام حکم نکوم دا خو ستاسو زړه مساله ده تا خوخت نه ده خو خو شفارس کوم دا غریب خپه ده یا رسول الله چې حکم ني که حکم یې سر بچشم او که چرته شفارسی نو مغیث سره ز ژوند نشم تیرو بس نبی علیہ السلام سید است اختیار نو دا بریره در اصل د ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها خادمه نو دې آزاد کړه غلامانو خو چونګې احسان وسره ام المؤمنین کړه نو ټول عمر بیا د ام المؤمنین خدمت کاو خادمه هم کور کې بوا نو علی رضی الله عنه ورته چې د بریرې نه تاسو کا ځکه دا د کور خزه ده او خزه ته د خزو حالات معلومه ورته صحیح حل وای نو دینه تاسو کو نو دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې رسول الله دې کې ما اس عیب نه دی لیدل صرف دومره د کم عمر نه ده ام المؤمنین د کم عمر و کشر جنې و ځکه دا نه هو کالو په عمر کې د دې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره نکاح شوه د واده شوه نو ډیر کم عمر و نوې د کوم عمره د وجنه له غفلت بګی دا دی چې کله ز کله دا پخپلا اوړه واغږي نو زه وته هم دا اوړه پټ کنو دا اوړه دغه سپراتی نو چیلې راشي غوړو وخوري بس دغه یو نقصان پکې را تخکاری د کشروالی د وجه نور وکه سې صاحب مان دی پاک دامن پاکه خزر نبی علیہ السلام د دې د بنه زینب رضی الله عنها نوم تاسو کو امم المؤمنین نایم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دوی چې زه د خپل وګونو او سترګو حفاظت کوم یعنی دروغ نشم ویلې ام المؤمنین عائشه بالکل پاکه ده ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها وای دا مې بنوا او د دې زما سیالیم وه ځکه چې دا خیستم او غټ نسب والا هم قریشی او زم قریشی هم نو زمو د دې بخ پورا زدو مقابله وا د بنوي کنه خدای باوجود چې کله زما خبر رااله نو بالکل د خپل تقوا د وجنه الله بچو ساتل او صحیح خبره و خو یو خور نه ده حنا رجلان ها وی هغه وګوره په تهمت کې شریک شو ابي الله معاف کړی دی هغه صحابه خو هغه وخت کې بس دا پروپاګاندا نه متاثر شیو بهرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د صحابه کرامو سره دا مشورې وکړي نو یقین نورم زیات شو مخکنه مو چې مولوین پاک ده خو خامخا چې دا پروپاګاندا ډیر شي نو سړی بیا سي وهم شک پیدا شي نو صحابه کرامو په دې مشورو سره نبی علی السلام نورم یقین شو نوروت جمعه ته منبر باندې ودرې خطبه وې او نبی علی الصلاه والسلام په دې خبرو کې وي چې ماته پته د زما اهل عیال باندې زما یقین دی چې هغه پاک دي پاک دامن دی ای کې دا شی نشته خو یو سړی زما په کور والا باندې بدنامه لګولې ده خو غره ما معذور غنه کما وجن مانه بسوک ته پوس نه کوي دا بدنامه را باندې لګولې ده او زه خپل خزینم چې هغه پاکه ده او کم سړی چې دوی یادای صفان رضی الله عنه ناغه بارکم همیشه ما خیر لیدلې دی او د پردې نه مخکم کده زمون کور ته راغله دی نو یوازې نه راغله زه موجودم دی راغله دی نو دا څه خبره نشته او دا صفان رضی الله عنه ډیر نیک صحابي او بدریو دی بیا وروسته جنګ یمامه کې شهید شو ام المؤمنین وی وی پاک سړی او پیغمبر هم خویلیو او ګوره دا خپل پاک دامنې د وجنه الله وتعالى شهادت هم نصیب کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دا خطبه وی صحابه او قتل چې نبی علیہ السلام پریشان دی په خبره په دې کې یو صحابي دی اسید ابن حذیر رضی الله عنه دا د اوس قبیله سردارو د پاسې دی یا رسول الله دا سړی مونږ تو خایا که زما د قبیله نه چې زما سره پوي شم او که زما د تربورانو دا خزرج نه ځکه دا دوه غټ د انصارو قبیله یو قبا سره اوسېدل اوس بل مزینوی سره اوسېدل خزرج نو که د خزرج زموږ د تربورانو نه نو مې مراته وخایا چې مونږ یادوی وسره پوي شو پدې کې بل صحابي دی مخلص صحابي دی خو بس کله کله داسې خبري وشي تربور خبره سړی ووري نو هغه صحیح خبره به بیا بدلای سعد بن عباده رضی الله اپاسه او ورته وی چې قسم په الله زمون د قبيله سړی تنه شي وجلې اسید ابن حزیر پاسه ورته ته منافق او ته منافق به ځا خبره په دې کې دوړ قبيله روچتش نبی علی السلام غلې کړ کینا بس خبره غلې کړ چې دین خوز فساد جوړي بهرحال مومنون وای چې په دغه دوران کې دا میاش دا کیسه و اولا وਹੀ نه وراغله نبی علی السلام مشورې کولې دا سه واقعا پکې رااله زه چې لګه خشم نه زبیا باروته ما وی ما ورته ام ام مور مشروا ته خپل زوی ته خیره کې اخو بدری صحابي د بدر کې حاضر شوو وی سیراتونه خو جاسې مخ کې لاړو بیا تین د کو خوړ نه بیا وی غزوی ته خیره وکړي وی ما منې کړه بیا چې ته صحابي دی او زوی دی او بدری دی غته ما ته ساده ګولې یا هنتا اے ساده ګولې ته نه خبر زما زوی سوې ستا باره کې ما چې سوې ویا خو وی چې د د صفان سره تعلق او دا ولتل ته اشاره شی او چې دا خبره وکړې ما چې خلک دا وای ویا چې خلک دا ما چې نبی علی السلام خبر دی د خبرو نه وی خبر زما مور او بلار خبر دی وی خبر بس یکدم زما چې کم او د اسماتی رتلم غم غیب ورک شو واپس رالم او بیماری مې خشه او واپس بیماری زیاتش کور ته رالم او ډیره پریشانه خفا او زړه کې مداراله چې نبی علی السلام نه خود دې تپوس نشم کولې خوزه نبی علی السلام نه به اجازه واله مو مور پلار کربلا له شم او نه به دې خبره حقیقت معلوم نبی علی السلام چې راغې نبی علیہ السلام ته مو وی چې رزب لګ مور کر لاړ شم اجازه ته نبی علیہ السلام اجازه ته لاړ شم زه چې لاړم کور ته نو التا مور ته مې وی نو یې مور را له تسلی راکړه چې خیر د خپکه ګما دا سی خزه خیستی او نورې بنی وی او خاوند د ګرانې نو داسې تهمتونه پی لګي مور دا خیال جوړې دا په چرته بنو دا تهمت لګولې پته خو نه لګي حالانکه به دی باندې خو منافقانو دا تهمت لګولې ام المؤمنین وای چې دومره خفغان او غم په ما یقینا کشر جینه دا سه غټه پراپیګاندا او معمولی خزم نه دا د ابوبکر صدیق لوري او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیبي بی د امت موري او دا سه بیجا تهمت پیولګي یقینا دا د مر خبره دا وای چې د دې غم د وجه نه مور کروم د شپې خوب می ختم شو او د کېدل نو ټول ورځ جړاوا اوخه می نو درې دی دا حالت مې قریب و چې زما دا جګر شلې دلې ور ډېر جړا دا وچ پدې کې دغه شپو ورځو کې ما جړل یو انصاری خزه وا غم را لما سره کې نه سره سره او جړل خزه دی چې نور خزه زر بیا جړا کوي تسلی مسلی را کړوي خو بهر حال دا حالاتو خزړه کې مدا و چې زه چون کې پاکم نو الله رب العزت به زما د صفای سه تنظیم کوي خدا مې خیال کې منو چې زما بارکه به قران نازلېږي ځکه ما ته ځان حقیر او کمزور ښکارې ده مې چرته نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الله په خوب کې وای یو ورځ دغه حالت کې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام منکر راغې دوه ورځې بعد مور پلار کرا یو دور زیوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغ زمون کورت او زه بیمارم پرتوم دا سی راغ بیما ته وی عائشه کتا ګناه کړی نو خیر استغفار وای الله بنده ګناو کی توبه سی الله توبه قبلای الله به معاف کی او کته پاکه نو بس الله بستا پاکي بیان کی ما وی مور پلار ته اشاره وکړه چې جواب ورګي پیغمبر ته کنه زما سپیو کی وی مور او پلار مې چپ پاتیش ام لکه څه خبره د صد غم د وجه او صد پیغمبر د حیا وجه سنو شو ویل زکه پروپاګاندا دون ډیرو ټول خلک ته متاثر شو پدې کې وی چې ما وکتل چې مور پلار خو مې جواب نه کین نو بس خبره مې شروع کړې زړه مې کلک هماوی کزه د اقرار وکم چې ما ګناه کړې ده نو الله ته پته ده چې ما ګناه نه ده کړې نو تاسو به یقین کوئ ځکه پراپګاندا دونه شوی ده زما خبره بیا وای چې اورشتیا ده او که زه وایم چې زه پاک یم نو الله ته پته ده چې پاک یم نو زما په خلی تاسو یقین نه کوئ پراپګاندا دونه زیاته ده خدا زما حال دا ابو یوسف ده ایمان د یعقوب علی السلام نوم هر شو دی وخت ډیر غم او پریشانه د وجه چې زما حال او استاد حال دا ابو یوسف د یعقوب علی السلام ځکه یعقوب علی السلام له خفغان خبر راغې وته یوسف علی السلام شرم خو خوړ ازامنو ول درو خبر راوړ ناغه دغه خبر او کړه چې په صبر جمیل والله المستعان علی ما تصفون زب خیسته صبر کوم او زه الله برا سره امداد کین وې دا خبره مې وکړې او واپس پاسې د خپل کټ کې پرې وتم زکه بیمارم په دې وخت کې مې قتل چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې وਹੀ شوروش د وਹੀ کیفیت ما پیجند نبی علیہ السلام باندې چې وه راتله خلیبه پیرای او ستا بارکه آیاتونه نازل شو ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم لا تحسبوا شر لكم بل هو خير لكم آ کسان چې د دروغو دا کیسه جوړ کړ پراپګاندا جوړ کړ په دې ګومان مکوي چې دا تاسو د پاره سره نقصان خبره دا ډیره لوی د خیر ده الله احکام رولېګ سورې نور رولېګ دوم المؤمنین شان په نور اوچت اسه دون لوی شان دوم المؤمنین چې د تمام کائنات خالق مالک وای چې ام المؤمنین پاکه ده دین غټ گوي دیو جنا ام المؤمنین عفیفه کائنات تا عفیفه کائنات د تمام کائنات پاک دامن خزا چې د تمام کائنات خالق مالک وي مولوی پاک خزا اسی دینا غټه خبره شته دوی اعزاز او زما وهم ګمانم نو چې ما بارکه و وحی راځي ما پیغمبر بچرته خو وین لس آیاتونه د دې د پاکه بارکه رااله صفای بارکه رااله قوانین نازل شو سورتی نور کې د دفع د فاشا چې معاشره نه به هي څنګه ختمي اهو درس تفسیر سره تعلق لري او الله رب العزت بار بار تنبیحات باغه صورت کې کړی دي چې لولا سمیتمو زن المؤمنین انفسهم خیرا د مؤمنانو لپاره پکارو چې داسې کیسې پراپګاندا ورېدلې وي چې په خپل مرګرو ښه سوچ کړي وي ښه خیال کړي وي ګمان کړي وي چې ام المؤمنین داسې کار کوي بهرحال ام المؤمنین وایي مور بلار مې خوشاله شو نبی علی السلام مخزلې د خوشاله شو ځکه یو میاش پراپګاندا و او صفای رااله وی ما ته مور بلار وای چې پاسه نبی علی السلام شکریا ادا کړ وی ما وته چې نه نبی علی السلام شکریا نه ادا کو زبر الله شکر او حمد ادا کوم دیتا ادلال و یعنی ناز دا د خزي خاون خپل منس کې نازي دا سنا فرمانی نه و او ځکه چې ما خو خپل صفای کوله تاسو نه منله نو الله زما صفای رولېګا نو نبی علی السلام هم ډېر لوی اخلاق والا هستی و نبی علی السلام وتوی عرفت الحق لاهله تا دا حق حقدارو پیجن یقینا دا حمد او ثنا لایق او د شکرې الله دی بار حلوم المؤمنین وای چې دغه طریقې سر زما صفای رااله دغه منافق الله ذلیل ک او دغه خلق او زما او د صفان پاکی خکارش وا رضی الله عنهما عمر رضی الله عنه نبی علیہ السلام ته مخ کې یو موقع باندې ویلو چې د اوجه نو عمر جلان هووی وی نبی علی السلام ما ته وې چوغره تا راته دی وجه خو مو نه وجه ځکه کاغه ټیم می وجلې وینو خلکو به وی چوغره سی به وجه وجه او یا به خلکو دا وی چوغره دی خزه کې چلو اوس الله رب العزت د ښکارا کنه که زه اوس ویم کنه چې د اوجنه خلک به ټول وجنی هغه وخت په جنگ کاو او بل دا څوک په خپم نشي نه الله دغه ذلیل او خوار عمر زلان هویا او د الله پیغمبره ستا خبره صحیح زنه پوی دم ته پوی بهرحال دا واقع وا د واقع د افک دیو جن علماء وی ام المؤمنین د قران په نص سره پاک دامن خزر دیو جن کم خلق چې ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها پاک دامن نه غني یا دقه سي غلط نسبت وته کوي لکه شیعاګان علیهم لعن الله ایوسم ام المؤمنین دغه نسبت کوي نو علما وایي چې کم خلک ام المؤمنین پاک دامن نه غني او دته غلط نسبت کوي نو چون کې د دې پاکي د قران په نص راغلي دا د قران د نص نه منکر دي لہذا داسې خلک کافر دي دغه د قران نس نه انکار هم لومینو خو د قران په نس پاکه دغه کسان چې کم په دې پراپګاندا کې شامل شي دوی سره سوکړل نو یو روایت کې راځي چې د دریو کسانو باندې حد قذف جاری شو اتیا کوړې کم چې سورې نور کې راځي چې چې تهمت لګولي او گواهان په وسرنی سلور گواهان به پیش کین گواهان خونو نو دا درې صحابه مستح رضی الله عنه حمنه رضی الله عنها او حسن رضی الله عنه ته وی اتیا اتیا کوړې ورکړ دا دې لپاره چې صفا شي کنه خو پاک خلکو خو بس راغلی سو کوی نه چې دوی تم دا کوړی نه دی ورکړی شوی وجدا و چې ام المؤمنین د دې مطالبه نه وکړي ځکه تهمت باغې لګیدل هغه مطالبه نه کړې لوی خزاو او منافقان لا هم نبی علی السلام سونوي دا ډېر وجه وي یو خدا و چې دا منافقان بغیر کوړو بغیر صدوم داسې مردار قبر ته لاړ شي بس چې الله وسره پوي شي دې دوران کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه خپه شو دا خپل ترور زوینه مستح رضی الله عنه او پراپګاندا کې راغلو نو دا ډېر غریبونو ام ابوبکر صدیق به د ټوله خرچه کوله تاون به وسره کوم ابوبکر صدیق له الله مال دولت ورکړو تاجر او کاروبار والو نو دا غریب ډیر په د باندې به خرچه کوله نو بکر صدیق رضی الله عنه بیا قسم وخوړ وګوره زه په خرچه کوم زه د ساتم او د زما په لور باندې تهمت او بدنامي کې شاملي زه په د نور خرچه نه کوم نو الله رب العزت د دې صحابي متعلق دغه سورې نور کې د آیات رولېګ ولا آیات لولل الفضل منکم وسع ان یوتو للقربا والمساکین والمهاجرین فی سبیل الله ولیعفو ولیصفحو الا تحبون یغفر الله لکم دا دا چا چې څه وستا حیثیت شتا طاقت لري د مال او دولت نو دی دا قسمونه نه خوري چې خپل خپلوان او مسکینان او مهاجر باندې به خرچنو کوم بلکې دی دی وته معافیو کی د خبره مخواړی بس الله معاف کنه تاسو معاف کی ای توبه استره اولا تحبون ان یغفر الله لكم تاسو دا نه خوخوي چې الله د مغفرت وکي او بکر صدیق چې څنګه دا آیات تورې دوی ولې نه زه خو خوم چې الله ماته مغفرت ا قسم کفاره ورکړه واپس بیا خرچه په مستار زلان هو شروع کړه او وی به چې تر کومه پورې زه جمدم نو مستح باندې به خرچه کوم ځکه الله یو قسم له شفاره سوک نو بهر حال دا د صحابه کرامو مقام دی لوی خلک چانه کلګه معمولی کوتای غلطیم شوی الله وتعالى بیا معاف کړي نو دا په دې موقع باندې د دې غزوه بني مستلق یو غټه واقعا واقع د افک شوی و اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم